وأخلفهم علماء إلى سنن سننهم داعين يسلكون فيما لم يؤثر عنهم مسلك الاجتهاد مسترشدين منه في ذلك وهو ولي الإرشاد دا د هدایه خطبه ده صاحب د هدایه اول بسم الله ویله بسم الله الرحمن الرحیم د بسم الله یدو اذن بعد یې به حمد ویلو الحمدلله د تاسو چې ور ویلو او دارنګه درود یا ویلو وبعث رسلا وانبياء صلوات الله على اجمعين وخاص النبي صلى الله عليه وسلم نومي نقول ذكر ټول انبیاء او ټول رسولان اجمالا ذکر کړل پاک نبی سمارولو هغه مشهوره توجید وکنه مصنف علی رحمت د خپل کتابو افتتاح په بسم الله سره وکړله هدې وجنه چې امتثال وشي د حدیث مبارک چې وارد ده په شان د تسمیه شي پیغمبر سم فرمایي چې کل امر ذی بال اذا لم يبدا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر او کما قال هر ازي بال چار بال زړه ته وي هغه چار چې سړی زړه خوري مراد نه محتم بشان چار دو اهم چار هر ازي بال چار چې هغه شروع کو بسم الله سره نو شي آب برکت وي او دا خو تصنیف ته په علم فقه شه دا په ټوله چاره شي کنه ډېر اهمه چار دو ډېر نزدک چار دو د خپل چارې د کتاب بسم الله سره کو چې دا به برکات نشي چې بسم الله الرحمن الرحیم او دا رنګه بسم الله یو ویلا په دې وجه بیا ویلي وی چې د اقتدا وکړه د کتاب الله قرآن پاک پسې لوړلو قرآن پاک عظیم شان کتاب ده الله پاک د خپل عظیم شان کې توپ ابتدا په بسم الله سره کړی دی دا نره مصنفین چې کله کې توپ جوړوي کویر وی کا غاټ وی هغه په بسم الله سره کې ته بشو وګو کنه نه کروي د قرآن پاک د هرنګي اتباع وکړه د سلف صالحینه صاحب دې هدي نه چې سمره مخته نه کاله مونږ ته شوې دي او تصنیفات یې کړې دي کنه ټول بسم الله لیکلي دي بسم الله ویلي دي او کدا میرا وجات نو وای بیا بسم الله ویل کړه په چار وی زکه چې تایمون دې پر تبرک ته پر د الله په نوم باندې مشتمل دو د الله په نوم دی پر الله الرحمن الرحیم هر چار چې دکن الله په نوم په شی وی د ته ذکر شي هغه کنه برکات او خلی کدا حدیث نو وای یا قرآن پاک اختیار وای کنه یا د سلف صالحین اتباع وای بیا دا د برکات او د خیر نه خالی خبره نه وکنه اې دې وجه نوال بسم الله پر کړه د هرنګ کنه الحمدلله د حمد یې کنه دې عادت او جګونه دي کنه بسم الله بعد د خپل کې ته بو ابتدا په حمد سره کو دې پر چې امتصال وشي د حدیث شوارد د پشان د حمد چې نبی اسلام فرمایي الحمد لله الذي عالم عالم العلم خدو ته د الله دی پر صفات ذکر کړو الذي موصول سلا الذي عالم عالم العلم دا د پروردگار حمد کو هدی ملو په دې خپل کې تبو په خطبه کې په نعمت علم باندې د علم په نعمت باندې خدای په حمد او شکریا ادا کوي او درنګ په نعمت علماء باندې او په نعمت ته بخت رسولونه باندې کنه اے پروردگار احسانات او نعمتونه خو به حد به بیان دي هغه شمیر نشتا خو لوی نعمت ته انسان به پر ده علم لرونو دو چې پروردگار انسان ته کنه علم ورکړه ده علم ير لشلا دا و علم يرو کلا دا کنا کدا غرلو نوای انسان به به انسان نوې پوتې شو کنه انسان به هر د علم له انسان جوړیږي نه د ټول حیوانات نه د نر حیوانات نه د نر بلګون نه د انسان ممتازه او اشرف المخلوقات په ګرځوله دا چې دا بهترین مخلوق ته د علم په واجبونه چې انسان سره د علم رڼو دو کنه حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام چې د خلیفت په عودا باندې سرفراز شو ا د علم په وجه باندې کنه ای فرشته سره چې مقابله وشول د علم شفا باندې بار شو وعلم آدم الاسماء كلها ثم رزم الملائکه نه په دې نعمت علم مدلا په کنه حمد ادا کوي شکریا کو الحمد لله الذي طول تعريفات سبيت الله بقدرة هذا الله بق الذي أعلم عالم العلم وأعلامه د علامه د سیادو د باب افعال نه اعلى يولي اعلاء وچتاوله ته ویل شي بولن کوله ته یو څه وچت کې چګیه کې معلم جمع د معلم معلم اسم ظرف في عادو معلم نمراد دا زوی دی علم زوی دی علم او دل مضافه د علم ته اعلم عالم العلم د علم تکه خو یو په معلم سره ولو زوی د علم زینه د علم او بیا مضافه د علم ته دا بنا ده په تجرید باندې په دې معلم څه چې کوم علم په دې معنا شي دا علم به ورنه کاټ کی کنه چې دوه ور علم نشي ذکر اعلی معالم العلم ټول تعریفات ثابت دي الله پاک را هڅه الله پاک هغه الله پاک چې دوی چت کړل قدر یې ورکړو قیمت یې ورکړو بلند یو بالا یې کړو کنه دای نه ویلې مو چت کړ الذي اخر پک عالم عالم چې دوه چت کړو بلند یې کړ زین دې علم زین دې علم نه مراد دې کنه دلیل دې علم علم نه کنه انا د علم روزي دلیل دې علم کتاب الله دا سنت اجماع وقياس دا د علم دلایل دي کنه احکام ا دې کې نه وځي کنه د علم چینه دي او څه لکه کې مش کنه دا ویلي دي چې مش د احکام کنه مخز دا سلویر شنی کتاب الله دا سنت کی اجماع و قیاس ا دې کې نه کنه استنباط کې دي ا دې کې نه کنه دا ټول احکام مروزی خو یا په قران کې ذکر وي مسله کی مصلات ات او زکات سکه چې پښنور راو کو چې میز فرض دا واجب دا ویلې کلم اس کې کچې دا فرض دا چای ته په دې قران مې لیکه چې اتی مصلات زکوت فرض دا قران مې کې چې ات زکات کنه دا سي حرام دا دا سي کنه فرض دا یا دا سنت دا یا واجب دا کنه بیا کنه په حدیث ته ورمنډه کی قران ته ورمنډه کی اجماع ته ورمنډه کی کنه الذي عالم على اخر يفك تدو شك زين العلم شا دليل دي يا معالم اسم زرق سيادو زويد علامه علما علما نقش ته ویل شي خو نقشه دلیل دلیل خو نقشه وي مشي وي چې دې سپار دی دې څه نقشه دو څه د سنا یې دو ځکه چې خدای په کې تعقیب وسولاته خدای په کې چې آتو زکات دا یې نقشه دو کنه على التقديرين كما علمنا زيد لمخلعات زيد على مبلغ وخلع مناكنا مراد بلا دليل دي الحمد لله الذي عالم عالم العلم تو تعرفات ثبت الله فقدر حسن الله فقدر چې د بلند بالا کړل د وچت کړو د قدر کې مات تر کړو زید علم تا چا دلیل دي یا د بلند کړو وچت کړل ان کنه زینه د نشانات علم چا دلیل دي واعلامه او د غره غره ته جو دینه په دې غره سمندر په سینا باندې نوستي کنه خپل دولې دې په شګر دی نو ګرځي عالم نه غرینا عالم جمع د عالم دو یا علامه ته ویل شي یا غر ته ویل شي یا مراد بن علماء دي و اعلامه عطف تا په معلم بده و اخره په کې دوه چت کړلو او قدر و قیمت دی ورکو بلند دی بلای که کنه اعلامه اغا نشنات دی علم چاگا دلیل دی تفنون فی العبارت تا یا او چت کر کنه اغا غرینه دی علم چو علما دی علا پا علما ویتا دیر قدر و قیمت ورکلا ده واظهر شعائر شرح واحكامه اظهر عطف تبع على بنه دا په دې دین شریعت باندې د خدای په کنه حمد کوه دا د خدای په پر دا صفات ذکر کوي الذي اعلى دا سلا به شي د الذي دې پره او موصول سره د سیرې د صفات الله دې پره واظهر شاعر شرع احکامه شاعر جبه د شاعر دو شاعر کنه خاص نقشه ته ویل شي خصوصي نشان امتیازي نشان ته شاعرا ویته ویل شي دو تکن هغه خاص احکام مراد دي چې په سره کنه ا د ه خلق و د دین امتیاز کېږي کنه ا نر ادیان نه چې هغه برملا کېږي لکه جمیل نیس کسا کیم خار خ چې جمیل مس کېږي دا هټه نه شو دی کې د اسلام چې په دا وطن شي اسلام د خلک مسلمون دي یا دې ایدل من نه کتا یا اذان کتا یا په حج شي په عرفات باندې ردل کتا کنه پاته ولګي ټول دنیا ته پاته ولګي چې دا حق مسلمون ده او دا دې کې مذهب ولا پیروکار حالت چې دا په کنه اسلام ولا منل ولا حالت و ادرا شاعر سره و احکامه احکام عطف ته عام ده په خاص باندې شاعر نه احکام مراد وي خو کنه هغه کس خاص احکام مراد وي چې په سره کړ دین اسلام امتیاز تو اندر کنه ادیان نه چې برملا کیږي لکه چې کله صلات جمعه صلات عیدین اذان کا سایه کا حقوق عرفات باندې کا سره احکام نه عام احکام مراد دي دا په سرول د خاص عامه په سرول و هس الله پاک اظهر چې ذکر ایجاد کړم شاعر سره خاص جواب د ول احکام د سره و هم احکام یا د ایجاد کړل هم احکام د کنه روړل په میټو باندې هغه لاګو کړم نه په نعمت علم باندې چې حلال کې دي حرام کې چا به خیر مر نه پېژند لا کنه دا خیر دو دا مر دو کنه دا پته بل لګی دا سمه به خړل اول عالم کنه سمه به خړل سمه به شلا سمه به کړل کنه سمه به نکړل اس پته بل لګی دا دا د پروردګار کنه هغه فضل دا د پروردګار مهرباني دو قران پاک شاو پر اکره بار بار د بیمار په مقصد باندې که نه او د دین پر لږله باندې په میر باندې خای په شګړه لوي تو سره مې شګړه چې تو سره مې رولو درکړه په تیار سره مې نه پرې شله که نه اگر لو په برکات باندې د انبیاء په تعلیم په برکات باندې که نه د جایز او د نجایز د حرولې د حرمې پاشه ته د امتیاز ولا لیکه که نه کاش کړه چې دولې نه راوتي او دا راوتي که نه هغه راو چاره کنه هغه صحیح عقاید صحیح اعمال صحیح اخلاق صحیح معاملات په وجه باندې کنه انسان انسان شو کنه کنه وکړه خو چې غرب له انسان اس پته به نه لګی کنه وبعث رسلا وهذا خدای پاک چې در ولر لکنه رسولون یې ولر و انبیا انبیا ولر صلوات الله علیهم اجمعین جمله معترضات ویلو په ټوله د الله پاک ډېر ډېر رحمت دی په غونډه باندې اله سبیل الحق هادین دا غجار مجرور متعلق ته په هادین پرې وبعثار سرن وانبياء صلوات عليهم اجمعين هادين الى سبيل الحق ارویه شل رسولون و انبیاء په داسې حال شعر ولرل چې هدایت کوي کی وي امته ته په طرف کې لیاره د خدای پاک چې کوم د خدای پاک لیار وکړه اے په طرف باندې کنه خلک رهنمایي کوي چې د خدای پاک لیار داغه دوه کنه خدای پاک لیار داغه دوه یا کنه حق لیار داغه دوه دا بل لار باطله ده کنه دوله د ګمړی ولا کاندې دي دوله جهنم دا دوله د انسانیت نه کنه ا پر وتا مزال ده کنه حق لار دا غدو دغه د پر الله پاک مرون ولرنه وبعث رسلا وحاسب خدای پاک چې در ولرنه رسولون یې ول انبیار ولرنه دا الله پاک ته په وند باندې ډېر ډېر رحمتي نه وي په داسې حال شر ولرنه چې هدایت کوي چې په طرف تلاره د خدای پاک الا سنن سننهم دایم وهڅه خدای پاک چې د قایم مقام وګرځول اخلاق ونه خلیفه جوړول و اخلاق علماء د قایم مقام وګرځول دي پیمرونه عالمون پیمرون خو یې نشته خو د پرودګار په مقام د غالبون په داسې حال شي چې اپ طرف تل یاره د سنت د اربعین کې د حال کې لاره سنت یاره تا ویل شي تاریخ ته وی عادت ته وی کنه دو ته لیار نه معنوي بیا مرادو د پیمرونه چې کیم عادت ته د ژوند تیرولې چې کیم کنه هغه رویش دا او طرز دا کی منا منا کې عقیده پیمر لري کی منا منا عبادت کو کی منا منا مس کو کی منا منا زکوت ور کوي کنه کی منا منا جهاد کو کنه کای مقام یو ګرځول اې دې کې انبیا وی عالمون په داسې حال شه داعین الی سنن سننهم چې حال کې ته دعوت ورکوي حال کنه هر باندې کې حال کړه په طرف ته طریق په طرف ته عادت د سنت دې دی اې دې دې راځه کنه مصنف رحمت په نعمت ته علم باندې په نعمت ته شریعت باندې په نعمت ته بعثت رسولونه باندې کنه د الله په کنه حمد او شکریا ادا کړل د الله په کنه اخلاق شکر دا خو په کنه چې علم ته قدر او قیمت ورکړلو علماء یې ته قدر او قیمت ورکړلو ایغه ټول کړه دنیا کې کنه سر بولم کړه دا حقیقت ده کنه چې چا سره صحیح علم وي او چا سره صحیح دین وي دې کنه قدر قیمت ته د دنیا مرسیون نه ورسېږي کنه فوج به نه وي سره پولیس به نه وي سره کنه سره سپین به سره ډېر نه وي کنه او علما نیک علما نیک خلق دا د خلق په زړه باندې حکومت کو کنه بسیون د ډنډې په سار د خلق په ماضي په سره حکومت کو او علماء نه علماء د خلک په زړه باندې کړه فابن حکومت کو خلک زړه نه کړ هغه ته تسلیمي بهر دې کنه اډر نه بهر دې ډنډې نه بهر دې ټپک نه کنه خلق ايه علماء وي لکه علماء اتباع کو کنه فابن هر شي قربانوي تاریخ سے واقعہ دو چې هر نشید دو د مسلمان لوی د شان سوقت خلیفات ته شو ده خپل محل ته لوسو او بعدات تر عبد الله بن مبارک صاحب روغلو دا لوی محدث تا او لوی بزرگ دا عبد الله بن مبارک رحم الله دا بغداد تا په دوره روغلو د خدای زمونه استقبال سره وتلی و دا په اوس په بنگلاديش کې مخالفه لوسته او هغه چې دا پرې یورو د کچا څه شي راوښ لکه نه يرحمک الله پښتنه وکړه چې دا څه دي کنه او بل احقاق تا او دا فراس شي راو کړه ته هارون ته چې دا خو یو زور غره غلا دا اپ دورار روان دا کنه چې ته دې کې پرنجای کړی دا يرحمک الله ته کنه حال کې هغه جواب ورکړ يرحمک الله او چې دمر هټه کې ساده کړه چې دمر زمنا کړه دا ځکه هدې مولو داسې په لطیفه طریقه باندې په باریکه طریقه باندې په چال باندې انتقال کو بل مضمون ته د حمد نبات اس اروړي بلې کیسه ته خو په چال اروړي باعث تصنیف بیروي چې څه د کتاب هدایا ویلې جوړو د حمد نبات دا یې کله باعث تسلیم پیدا دي خدا څخه کله په چال سره په باریکه طریقه باندې مضمون ته انتقال کو دا یې کدا سور په یو شو جمله مستنفه نوم بردل وی یسلکون دا جمله مستنفه دو جمله مستنفه هغه تویل شي چې هغه د سوال په جواب شکل هغه ویل شي وي سوال یا محقق وي پر اختیار سوال شو وي یا شو علي کن خو فرض به کې چې دا مقام مقام د سوال دا مو داسې وانګرله چې دا پښتنه راوښله دا جواب ورکوم که نه یا بیا سوال مقدر کوي دوتا جمله مصنفه دو واقعا دو په جواب د سوال د سیل مقدر شي هدې مونږ بوند دا سول لوي چې مونږ دا سول کیږي چې علما چې د انبیا وې کنه کای مقام دی خو په کم بیا به کای مقام ګرځولې دي دا خو ته خلک یې کنه رهنمایي کړل شي چې د انبیا وې نه واضح ارتداد موجود وي لکه امیش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چیک بشکن پی ہمبار دا چی دیکھیم حدیث وی واضح حدیث موجود وی بیا علمون بیا حدیث ویلی وی میر بنی ویلی علم برتا وصلن کی ما سم خدا سے کری دی ما سم خدا سے ویلی دی کنا ایک ما سم حدیث خدا سے کنا دا سے عمل کسا و دا سے عمل کسا ایتا نور بنا لکی خدا سے خو ڈیری کسی دی ډېر واقعات دي ډېر حادثې دي چې پاشه به حدیث نه موجود ځکه چې دا واقعي و دا کیسې په وخت وینا ازمونه د انقلاب سره د ازمونه تغیر سره حادثې واقعي کړه دا چک پټ بدلیږي نو بدلیږي دا واقعا و دا حادثه په وخت پیښ نوي نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره ځکه نوي کړی بیا په داسې حادثه کې چې نبی صلی الله علیه وسلم واضح ارشاد نه موجود حدیث نه موجود څنګه به د امت رهنمایي وکړه عالمون به څنګه دا کړه تم د پیرا کو د خلک عالمون خو ول تکره دا کمال پیرا کولا شي چې په هر حادثه کې نبی صلی الله علیه وسلم واضح حدیث موجود وي به ټیک تو کنه راوړي وکړه په بلغم کې دې کن هغه رنجي اثر وځي کچېره زکام دې راغلو په بلغم دې په پاسه باندې رنجي تر ولا نیمه تر دا رنجي خوري نه وځي بوله د ویلې رجالب باندې متېږي په پیزا باندې چې بل وزیر رجاب باندې متېږي په غش کې بل وزیر رجاب باندې متېږي په سترګه چې رنجو خوري په دې رجالب متېږي نو به دې مل حدیث پېښ کو دا عالم ده چې زه په وین کې پر رنجې باندې ستا پنجې تر ولې باندې نه نه موتې دي چې د عاشورې ورځ محرم هغه لسام تاریخ ته عاشورې ورځ وي په دې ورځ باندې رژنې ولا سنت دي نبی اسلام د رژې نیولې په دې ورځ باندې ترغیب ورکړ چې په دې ورځ ځان نسیتا محرم په دس محرم باندې او سره یو مخته یو سیان سره او په دې ور باندې د رنجې ترولې د سترګې ترولې ترغیب ادا چې په دې ور سترګې ترولې ثواب ده کچېرې کړه په دې سترګې ترولې باندې رضا مو ته خو به بیوا ته وصله کوي یا خو سترګې تروي څه رضا نشي سنې ولا ځکه چې رضا په سترګې ترولې باندې موتېږي او یا به رضا باندې ولا سترګې ترولې به نرته وصله هیڅ سپینر ګډه شوی دی به مرته مستری نه لګوي رپینه وته لګوي رمضان شي رمضان شي چې چاته ستن ولګوي کنه ا دې مر دوی سرات ورنه بوسه یا دی په ادم را یو ګړای کنه یو ناخته ورنه وځي بدن ته ورنه دی په دې به را مو تیږي کنه مو تیږي ولا فستنه نه انجکشن نه نه دا دی پینا وی نبی سم زکه سره ایک بارش نه دی ویلي کنه ذلك بدا مليون مستسر كنا كم حديثة بمشتكنا لیا رنګ ته شي په کوم حال کې مشته دا غره نه به وکړي چې په دې رڼا متري کنه متري په سره رڼا متري کنه متري دوه په څه چل کې عالمون کی سو یو کو دا جواب د سوال مقدر نه چې دا مخ کې ما د کیسه وکړه چې دا لا پک لاک لک پر دا چې کنه د خوای په دې انبیا وکړه عالمون یې کنه حالبون وکړه په داسې حال شي چې هغه په طریق په طرف ته طریق او د عادت ته سنت یې مشتکا دعوت رو کوي دا خبره چې کنه دعوت وو ته کول شي چې اځي کا سنت خو موجود وي کا سنت موجود نه وي وای چې موجود نه وي یسلکونا فيما لم يؤثرهم من مسلك الاجتهاد يسلكونا فيما لم يؤثر عنهم مسلك الاجتهاد دا د علماء وکنه منصب او د علماء وظیفه وته خلی دا چارین نو کړ چې کړه واضح صورت موجود دی به میر هنمای کو چنی موجود کنه بیا خیب کیو قوت ورکړه دا یسلکون بی دریمی دا علمون فی ما لم یؤثر عنهم فی حادثات فی واقعات فی مسئلات چې نویر نقل د انبیاوینا انبیاوینا هغه نکته نو نقل لته چې پسونه رحم وتیږي کنه وتیږي په حادثه شي په مسله شي چې نویر منقول د انبیا وینا فلیار د اجتهاد بوله اړ کده اجتهاد وکړو اجتهاد د جهد نه مشتق تا جهد یې مشقت تا مبالغه د په دې معنی اجتهاد معنی انتهایی کوشش د انتهایی کوشش کو د عالمون دا واقعا چې در پیش ولا دا حادثه چې در پیش ولا دې پر نظیر غوري نظیر پر غوري کنه په هغه احادیث شي یا په قرآن پاک شي چې دا نه مراد چې ته حادثات ته ردو کوم تیرا پیش تو کوم دې پیش یې ته حکم ده اے پر نظیر غوري بالکل کنه چې مثل مکی صلی الله علیه وسلم مکی صلی الله علیه وسلم غوري غوري چې هغه دیني دا هغه کنه تلاش او دا جستجو دا د ارته چارو د مجتهدین چارو نو کوي واقعا په لوکي کې سا ای حکم ای ډیر وجه نه ده پخې علت وي علت او د کا موجود وي پخې یو وسط وي کنه او وسط دا یې ساده چې دا کنه پښتنه ونه وکړه په دې سره موجود وي کنه دا حکم دې تر مدري کو چې دا دا حکم ده نه ته اجتهاد کوي دري مې دې کنه پیغه وحادثان کې نه یمن کول د انبیا وینا پر یاد کې حد بوله ا دې به وظیفه بدل شي به یاد کې اجتهاد کو مسترشدین منه فی ذالک مسترشدین منه فی ذالک د اجتهاد سره کنه د سره سره کنه تزرو دعایا وی اجتهاد کو ولا پک تک زوریا کو کنا جلا پک نسونا کو چخدا پا کنا اللهم ارنی الحق حقا ورزقنی اتباعه حق تر خورا کی کنا دا دې کچې ما حق کې ساده خار تر خورا کی و اتباع می نصیب کړه مستر سدینه من هو د سیخ غوښتین کې وی د الله طرف نه دلانا فی ذالک په دې اجتهاد څخه خدا په سیخ به کې لسینا نیولی دعاګونه کو